الهکم اله واحد حقدار د مندګۍ ستاسو حق اله یو دی دی آیات کې تفرید په ما قول دلایل باندې هر کله چې د الله تعالی توحید ثابت شي او والي ثابت شو نو اوس هغه حقدار د بندګۍ وګڼئ الهکم حقدار د بندګۍ ستاسو اله واحد حق حقدار د بندګۍ یو دی پر لذین لا یمنون بالاخره نو کسان چې ایمان نه لري په آخرت باندې قلوبهم منکرتون زلون داغي منکرتون بد غني توحید الله تعالی منکرتون الله تعالی توحید بد غني نفرت تکي اغي ته الله تعالی نه دی خوخ او خپل معبودانو ته خوخ دي منکرتون وهم مستكبرون او دیو لوی کون کړي وهم مستكبرون مبصرین لیکلی لا جرمه په دې آیت کې الله تعالی زجر ذکر کوي په استکبار باندې د الله تعالی د توحید نه ځان لوی ولې ګڼي لا جرمه د دې معنی مې ورته مخکې کړې لا جرمه یو قول مبصرین دا چې د فمانا د لا محالته لا بد معنا سره دی لا محالته لا جرمه خامخه لا جرمه ضروری او یقینی خبره ده ان الله یعلم ما یسرون بل یو معنا مرتم کړی و لکه نه پی د ځوان د ما قول او جرمه په معنا د حق او ثبات سره دی لا دا سینه د لکه سرنګ چیرې د خلکو ګمان دی چې دی و دوباره نه پورته کیږي او د الله تعالی سره دیو شریکان غنی نه دا سینه ده جرمه حق او یقینی او ثابت خبردار چې ان الله یعلم ما یسرون یقینا الله تعالی پویږي پاسه باندې چې دی پټه یو ما یعلنون او چې دی ښکارا کوي که کم څخ کارا کوي او کپټ کوي الله تعالی پاغي باندې پوی دی انه لا يحب المستكبرين یقینا الله تعالی مینه نه کوي د لوی کونکو سره الله تعالی نه خوخی لوی کونکي شیطان چې استکبار کړو بیا دې کې دا یو مسله زده کړئ پیدا به تزیات درکې بل لیکم دا نه دی ویلی مفسرینو فرق ذکر کړی دی یو د استکبار او بل تکبر کبریا نو دا سی چې تکبر او کبریا دا کله کله استعمالیږي په کبری په کبریا د حق کې چې چار پاره حق د لوی ثابت وي نو دا غیر پاره لفظ د کبریا او د تکبر استعمالی په دې باندې باندې د الله تعالی په اسماء حسنا کې لفظ د متکبر هم دی ځکه چې تکبر دا استعمالیږي کله په کبریای حق کې خدا د هغه چاره پاره چې دا غیر پاره صفت د لویوای د ثابت وي بنا په دې معنی باندې تکبر متکبر صفت د الله تعالی د پاسمای حسنا وکي او دویم استکبار د استکبار همیشه پر استعمالیږي پناه حق لوی کې د دیو جنا په د استکبار په صفت کې قباحت زیات دی په نسبت د متکبر باندې که عام د مخلوق د پاره استعمال شي لفظ د مستکبر او بل استعمال شي لفظ د متکبر نو په مستکبر کې قباحت زیات دی د انسان لپاره په نسبت د متکبر باندې د ډیر زیات قبیح دی ځکه په هیڅ یو وخت کې د دې استعمال په حق کې نه کیږي لا جرمه خامخه ضروری خبره او یقیني خبره دا ده ان الله یعلم یا لا دا سینه ده لکه سرنګ چې د خلکو ګمان دی چې موږ به شرک او جنت ته ولاړ شو د الله تعالی نه ځولې دي د الله تعالی سره شریکان دي لا دا سینه ده جرمه ته چې کله د الله تعالی کتاب بیان کی پای کې مسله توحید بیان کی او بیا د خلکو نه ته پوسو کې شي سبانی پوه شولې کنه الله تعالی رته په کلام کې څه ویل دي مړه وای بس ته زړو خلکو قصې په کې قصو باندې پوه شو یو مرګر را تواقیا بیانوله یو په یو علاقه کې می او یو مولوی سی باغی بیان وکړ په جمعات کې بیان وکړ په تواغوت باندې چې تواغوت څه ته وایي معبود من دون الله دی یو غنټه بیان پیو کر ما خام پټیم کی او ډیر پوره وضاحت یې وکړ وای بیا چې کله بس کول نو یې تپوس یې وکړ چې تاسو ما په خبرو باندې پوه شولای کنه وی ټول ویل چې او پوه شو کنه یې پوه شوی چې خلاصره ته بیا ویم ټول وی چې نه پوه شو بالکل پوه شوی بیا یې مو خانو یې طاغوت څه ته وایي داسې یو مختصر یو ټکی خو راته وایي که نه مړه وایي دومره قمقلان درته ښکارو خو طاغوت قرآن ته وایي که نه اوس تا ته دا پته اوس نشته دی مونږ درته دومره څه اوده نه وو طاغوت خو قرآن ته وایي که نه اوس دا ډېره زیاته عجیبه خبره ده نو کله چې د خلکو نه تپوس وکړل شي د منکرینو نه چې په قرآن کریم کې څه دي څه زده کړل که نه وامرېدل که نه نو هغه وایي مړه بس څه قیسې میسې به کې خو مولوي صاحب لګیا او څه قیسې به کې کولې بس دې ته بیا سوی دې ته قیسې وایي نن سبا هم باطل پرس خلک د قرآن کریم په باره کې دا نظر لري وای دا چې دی دا زوړ کتاب دی په دې کې زوړ نظام دی اوس نوی نظام جوړول غواړي اسمان هغه زوړ دی اسمان زوړ مني داسې نه وای چې بل اسمان بدن له جوړ کړو ځمکه هغه زړه ده او قران چې هغه کې زور نه مني و اذا قيل لهم کله چې ویل شي دیوتا ما ذا انزل ربکم و اذا قيل لهم کله چې ویل شي دیوتا ما انزل ما ما ذا انزل ربکم چې څه سیز نازل کړی دی رب تاسو څه شی نازل کړی دی قالون دی وی اساطیر الاولین درو قصې دي زړو خلکو زړو خلکو قصې دي پکې لیحملو اوزارهم کاملته یوم القیامتی نن سبا کې یو بل ټکی هم شتره کله چې د قران کریم کې مسله د حاکمیت بیان شي یا دا وای چې دیو به د الله تعالی په کتاب باندې پیسې اخیستلې د الله تعالی کتاب یې د خپل د دنیا لپاره ذریعہ جوړ کړی و نو نن سبا ډیر مولیان داسې وای مړوي دا خو د يهوديانو په باره کې نازل شوی دی وی دا خردی امت په باره کې نه دی لکه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون دا سی وغیره وغیره آیاتونه هغه چې کله ته بیان کین وای دا خو د یهودو په باره کې دا خو زموږ په باره کې نه دی نو انحکم بینهم بما انزل الله هغه چا په باره کې دی ښه فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم اگر چا په بارک کې دی دا څه ډیر آیاتونه دي ان الحکم الا لله امر الله تعبد الا ایه دا چا په بارک کې دی بیا دې څه جوابونه وکي د هغه زمانی مشرکان او باطل پرست خلکو هم د قران په بارک کې بعضی دغه عقیده ساتلی نو دې زمانه کې هم ډیر خلک دغه سشته دي تاسو ته ما ویل الله تعالی چې واقعات بیانې قران کریم کې دا احسن القصص دی احسن القصص دی دا په دې کې ډېر حکمتونه دي تاسو ته ما ویل په سوره یوسف کې د یوسف علیه السلام په واقعیا کې علما کرامو شپېته حکمتونه بیان کړي دي دا خو صرف قصه من حیث القصه نه ده چې بس ده د ابراهیم علی السلام قصه واستې را شوله نه پاره کې دنه ته وګوره چې الله تعالی ته تسویل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يذلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون په دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي تخویب او حاصل لري داره ډیر خلک دا سشتره چې هغه قرآن کریم نه خپل انکار کوي دا الله تعالی کتاب ناوري هغه نه زده کوي خو لیکن لاندې د هغې تاویداران دي شاګردانې مریدانې او لاندې مامورانې نو هغه هم د الله تعالی د کتاب نه منع کوي نو لنډه معنی دا شوله چې ډېر خلک داسې هغه ځوال مزیل دواړه دي په خپل هم ګمراه دی نو نور خلک هم ګمراه کوي په خپل هم د الله تعالی کتاب نه اوري نو بل څوک چې اوري مړه سړیا څه ټوله ورځ دی ریډو چې هغه وخت نیولی دی بس خلاص شره دی نه لیحملو دې لپاره چې پورته کړي لیحملو اوزارهم دې لپاره چې پورته کړي د پیټې د ګناه خپل کاملتن پورا یوم القیامت د قیامت پر ورځ باندې ومن اوزار الذین او د پیټو د ګناهونو او د ګناهونو د پیټو د کسانو نه یذلونهم چې گمراه کوي دیو رابلی دیو گمراهی ته بغیر علم بغیر د دلیل نه بغیر علم بغیر د دلیل نه الا سا ما یزرون خبر شي ډیر بد دی هغه څه هغه پیټی چې دی پورته کوي یو خو دنیا کې چا پیټه پورته ک یو تروړی ویوړل یو گاړی تش کدی تم پیټی وای کنه دام پیټه دی یو پیټه د ګناه دی نو قیامت کې چې خپل د ګناهونو پیټی راواغستل په شادي بار کړل او دغه سي دا خپل موریدان خپل شاګردان خپل ماموران دا د چیرې په د الله تعالی د دین نه په خلاف باندې بل طرف ته واړول نو د دغه ګناه به هم پتا باندې بوج شي او د دې په صحیح حدیث کې وضاحت راغلی من سنه فی الاسلام سنتا حسنتا فله اجرها واجر من عمل بها ومن سنه فی الاسلام سنتا سیئه فله وزرها ووزر من عمل بها چې د د ګناه یو کار دی ایجاد ک او خلق دی هغه تراولل نو ګناهګار شولې پې دغسې دغه ګناه چې څوک کوي نو د قیامت پورې به په تا باندې د هغې برخه د ګناه لیکل کېږي لکه صحیح حدیث کې راغلی دی په دنیا کې اول قتل ناحق چې کړی دی نو هغه قابل کړی دی خپل ورور حابیل یې وژلی نو د الله تعالی پیغمبر وي د قیامت پورې چې کم مرګونه کیږي په ناحقه باندې نو د هغې برخه پکې شته او که چا ایجاد وکړ یو د نیک عمل او په هغې باندې وروستو خلکو بیا اعمال کول په هغې باندې په هغه لاره باندې روانو نو ثواب به هغې ته رسیږي چې چا یې بنیاد ایښودی لیحملوا اوزارهم دې لپاره چې پورته کړي دي پیټې د ګناهونو خپل کاملتن پوره پوره یوم القیامت تر قیامت ورځ باندې ومن اوزار الذین او د ګناهونو د پیټو د کسان نه یذلون هم چې گمراه کړی دي را بللی گمراهی ته بغیر علم بغیر د څه علم او د دلیل نه هغه مفتیان صاحبان چې ته پتوی ورکې چې تحریک طالبان پاکستان باغیان دي په دې باندې ودرېګا په دې باندې ټینګ شه الله دې ستا حشر د مشرف سره د نواز شریف سره او دغه سر د نور خنجرانو سره وکړي الله دې ستا حشر د هغې سره وکړي الله دې تا د هغې سره راپورته کړي بیا په دې باندې ځان پوه کړه دا دومره خلک چې مین نه تللی دی د دنیا نه رخصت شوی دی د دې جواب به ته بیا په قیامت کې ورکې بغیر علم بغیر د علم او بغیر دلیل نه الاسا ما یزرون خبر شي ډیر بد دی هغه چې دوی پورته کوي ډیر بد پیټه دی راپورته کړ د ګناه پیټه دی راپورته کړ قد مکر الذين من قبلهم فات الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم په دې کې تخفیف دنیوي ذکر کوي الله تعالی قد مکر الذين یقینا مکرونه کړی وا کسانو من قبلهم چې مخکې را دیونه د څه شي مکرونه کړی د چا په خلاف باندې د حق په مقابله کې د الله تعالی د کتاب په مقابله کې د الله تعالی د پیغمبرانو په مقابله کې ډیر تدبیرونه جوړ کړیو ابن جریر رحمت الله علیه تفسیر تبری کې لیکلی دی ډیر بهترین خبره کړی و قد مکر الذین من قبل هؤلاء المشرکین الذین یصدون عن سبیل الله من اراد اتباع دین الله تعالی ډیره بهترین خبره وای د دې مکی د مشرکانو نه او د دې زمانه د مشرکانو نه چې مخکې کم کافرانو بی دین خلق تیر شوی نو د هغه چا په خلاف باندې تدبیرونه جوړ کړیو من اراده اتباع دین الله تعالی چا بچ د الله تعالی د دین تابعداری کوله د الله تعالی د قانون او نظام تابعداری به کوله نو د هغې په خلاف باندې به کافرانو مشرکانو دسیسې جوړولې وسوسې به جوړولې تدبیرونه به جوړول تفسیر تبری لیکلی فات الله بنیانهم من القواعد نراغ الله تعالی بنیادونو د غی تا من القواعد د ویخنه د غی آبادو تا من القواعد د ویخونو نه فخر علیهم السقف نو را پریوتل پاغي باندې چتونه من فوقهم د پاسه د غینه د دې سمانه ده الله تعالی او تراغه داغي آبادو ته داغي بنیادونو ته او د ویخ نه چتونه ول ختم کړل نه دي سمانه ده دغلی کلی دی امام قرطبی رحمت الله علیه وی فات الله اتیان معنا خو سیدا معلومی بغیر تشبیه او بغیر تمثيل وې دې دې کې د مراد ات الله یعنی اتا امره را بغه عذاب د الله تعالی البنیانه اما زلزلتن او ریحا فخربته ډیره بهترینه معنی کړی رابغه عذاب د الله تعالی اتا امره البنیان رابغه حکم د الله تعالی عذاب د الله تعالی اتا امره البنیان اما زلزلتن یا وخت په زلزله راغله او ریحن یا په هوا راغله په خربته نو هغه بنیادونه هغه آبادی چې وی هغه ټوله به ختم کړلی امام قرطبی رحمت الله علیه لیکلی تفسیر سمرقندی وای د الله تعالی عذاب به پراغه قلع بنیانهم من اساس البیت قلع بنیانهم من اساس البیت یعنی د ویخونو نه د بنیادونو نه آبادیان کورونه به الله تعالی ول ختم کړل او ختم شول فات الله نراغ الله تعالی بنیانم دغه آبادو ته من القواعد د وخونونه من القواعد د بنیادونو نه فخر علیهم سب سب نور پریوت الفاغی باندې چتونه من فوقهم د پاسه دغه نه لاندې په کورونه کیو الله تعالی په زلزلہ راوستله په کور کې وې چتونه پر راغورځول په ډیرو باندې راغورځول لیکنه که مخکې چې زلزلہ راغلی په څو وخت کې مخکې نو بالاکوټ او منصره او دغه ځایونو کې روغ روغ چتونه په دې ځمکه کې ورنیستلي او ریحا یا به الله تعالی هوا راوستله په مخکینو قومونو باندې په عادیانو سمودیانو په هغې باندې هواګانې راغلي په چا باندې الله تعالی سیلۍ راوستې ده نو د هغې آبادیانې د ویښ نه ونړولې ختمې کړلې په دې وخت کې هم دغسې ډېرو خلکو آبادیانې هغه تباه کړي دي الله تعالی واتاهم العذاب او دې وخت کې زیاتې رسېدي مخکې مې درته معنا وکړله قد مکر الذین من قبلهم مخکینو خلکو مخالفتونه کړي د دې زمانې مخالفتونه په دې زمانه کې مخالف مخالفتونه کوي د چا مخالفت کوي من اراده اتباع دین الله تعالی د هغه چا مخالفت کوي نو په دې وخت کې آبادیان آبادیان یې څه وکړلې په بارودو باندې ولوالو ځولې په دې وخت کې په هغه وخت کې په الله تعالی زلزله راوستله او یا په هوا راغله یا په تندر راواچو د اسمان خو په دې دې امت کې الله تعالی چې کافرانو بدون له عذاب ورکي نو هغه قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم الله د مجاهدین په لاس باندې له عذاب ورکي نو بادیان یې لري خیر خیر کړی دوړې کړلې ولا نو را پریوتل په هغې باندې چتونه من فوقهم د پاسه د هغې نه واتاهم العذاب او رابغې هغوی ته عذاب من حیث لا یشعرون د داسې ځای نه چې دوی به پوهېدل هم نه پیدایي ورته د داسې ځای نه ورشي چې د ته پتم نه چې په دې طرف باندې به څنګه دا مت راغلی ثم یوم القیامت یخدیهم او بیا د قیامت په ورځ باندې یخدیهم رسوا به کې الله تعالی دی لره د دنیا حالت خدا شو مخکې د دنیا عذاب بیان شو واست آخرت چا چې مخالفت کړی د هغه چا من اراد اتباع دین الله څوک چې الله تعالی د قانون تابعداري غواړي مخالفت کړی نو په دنیا کې هم د هغې مخالفین الله تعالی تباه کړي دي نو په قیامت قیامت کې د هغې حال اوس وګوره ثم یوم القیامت یو بیر قیامت په ورځ باندې یخزیهم رسوا به کې وشرمې دي لره ویقول او وبوي الله تعالی اين شرکای الذین سرنګ سشول کم ذکری زما شریکان هغه کنتم تشاقونه چې تاسو چودلې فیهم داغي فبارکی چې چا به ستاسو د معبودانو خبره وکړله نو تاسو د هغې په باره کې چاودلی چاودلی به چاودلی نو هغه زما سم چې شریکان ګرځولي وو هغه په کم ځای کې دي اوس هغه راولی نن سبا دغسې ده که په پاکستان کې نعوذ بالله من ذالک نعوذ بالله من ذالک نعوذ بالله من ذالک الله تعالی ته کنځلې کوه د الله تعالی د پیغمبر ګستاخی کوه د قران کریم راوخله او په خپو پیر پاسه ګرځه لیټرین ته ورګزار کا نو تا پسې پولیس نه راځي چې دا چل لیول کړی بل چې دی زنا کوه غلاګانې کوه په خپل هغه غله دی او زناکار دی نو هغه څه خبره وکړي او کوی چې نه دی نو ابله ورځ په مومندو کې د کور مخې ته یې ته پروت وي دروازې مخې ته او زنانه ویشتلی وي نو تاسو کول د ماسوتن په نه بجې تلې او د ساره پورې تاسو کول په غږ کې بیا مردار خو کړل کنه ټول دنیا ته راخکار شول خو لیکن کده څه خبر دی وکړه چې زر پاکستان آئین او قانون نه منم نو کنتم تشاقون فیهم د دغه فواره کې یاره پاکستان د طاغوتیانو خبر دی وکړه پارلمان او د جمهوریت خبر دی وکړه نو بس بیا به دی زه به دی بیا نه اینو که ګرفتارول یې که بمبار یې دباندې کاو او بیا راته حکم د پانسۍ راته کاو او کارسۍ راته کاو بس هغه ورته ښي کنتم تشاقون فیهم د هغې په باره کې تاسو چاودلی نو د دغه قانون د حفاظت دپاره د دغه بېدینۍ د تواغو د تواغوتي نظام د حفاظت دپاره ټینکونه راولي بارود درباندې بیا استعمالوي او غرنۍ د باندې چي د پاسه او میزایل د باندې د پاسه چي بیا دا د قانون په باره کې الله به ته قیامت کې وای چې تاسو کم کسان زما سره شریکان کړیو او پارلمان والا جمهوریت والا نو هغه وسه شول چې تاسو د هغې په باره کې چاودلی چې د هغې چا نوم بیا اودسه نه شو اخیستلی هغه څه شول سا کسان امام قرطبی رحمت الله علیه وی کنتم تشاقون فیهم کنتم تعادوننی فیهم تاسو د هغې په باره کې زما سره دښمني چې تاسو به دښمني کوله د حق پرستو سره د هغې په باره کې یعنی د الله په باره کې هم د چا سره دښمني نه کوله خو لیکي نه که دا قانون او د نظام خبره به کېدله نو تاسو بیا د هغو سره دښمني کوله هغه څه شول قال الذين اوتوا العلم او ويا کسان چې ورکړل شو دغه ته علم ان الخزي یقینا رسوایی شرمندگی او ذلت اليوم نن ورځې وسوء او عذاب علی الكافرین په کافران باندې دی بدی په کافران باندې ده اوتوا العلم مراد درې نسوک دی مراد درې موحدین دی دا مشرکان چې دی مرتدین دا بغلی شي الله تعالی به توی چې ته چاودلی او ته مرداریدلی د دغه قانون د حفاظت د پاره چې تاسو ما سره شریکان کړیو هغه کسانو سره ولا نو موحدین به आवाज وکي قال الذين اوتوا العلم دلته کې علم او تذکر ویل دی چې علم په اصل کې علم د توحید د الله تعالی دی اصل علم خدا غره نور منطقونه او غیره ورکوي اصل علم هغه علم د الله تعالی کتاب دی د الله تعالی توحید دی نو هغه کسان به اعلان وکړي ان الخزي یقینا رسوایی الیوم نن ورځې په دغه ورځ باندې قیامت په ورځ باندې خزیون نه مراد په دې ده کې الهوانه و ذله یوم القیامه امام قرطبی رحمت الله علیه وی الهوان و ذل یوم القیامه الیوم په دغه ورځ باندې قیامت په ورځ باندې وسوء د سوء نه مراد تیرې عذابونه د قیامت تی مراد دي وسوء العذاب امام قرطبی رحمت الله علیه علل کافرین دا په ټولو کافرانو باندې ټول کافر بچي رسوا شي شرمنده بشي او په عذابونو کې واخته شي الذين تتوفاهم الملائکه ظالمي انفسهم فالقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلا ان الله عليم بما كنتم تعملون دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي د مشرکانو او د بيدین خلکو د ددن کردن حالت الله تعالی ذکر کوي من چې د هغه چا په خلاف باندې تدبیرونه کوي چې من اراده اتباع دین الله چې د الله تعالی قانون په خلاف باندې جنگيږي نو دا د هغه خلکو د ځنکدن حالت بسنګي نو دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي په ځنکدن په وخت کې به الله تعالی ته منقاد شي چې الله تعالی زه یې اوس منم خو لیکن هغه وخت کې بیا چرته کیږي هغه وخت کې خو بیا فرعون هم ډېرې چغې والی وي خو لیکن جبریل علیه صلات وسلام ته یو یو کیلو خټه ورته ور واچوله نو په دغه وخت کې د ځنکدن وخت کې بیا نه کیږي په دغه وخت کې یو کیلو بارود بیا په کار دی چې مردارېږي او په دې خوله کې له بارود وړه چې برابر دي کیږي دا او یا کله تیر شول ته به دې باندې نوې پوه چې د الله تعالی نظام په پاکستان کې شته کې نشته الذين ها کسان تتوفاهم الملائکه تو چې روح ساخلی داغې نه ملائک ظالمی انفسهم ظلم کوون کې د خپل ځان باندې په دنیا کې په شرک کولو سره په بی دینۍ سره د الله تعالی د قانون په خلاف باندې فالقوا السلام نو مخکې کوي به وړاندې کوي پیش کوي به دی به السلام روغې خبرې السلام روغې خبرې او پیش کوي هغه روغه خبره څه ده ما کنا نعمل من سوین مونږ خو نو مونږ چې من سوین ما کنا نعمل نه لیکړې مونږ هیڅ عمل من سوین د بادای د بد اعمالو کې خو مونږ څه بد اعمال نه لیکړې سورې انعام کې ذکر شوی دوه ذر شمایات کې مخکې دې آیاتونو کې بیان شول الله تعالی به توی عین شرکا الذین کنتم تشاقون فیهم هغه شریکان څه شول نو دیو ما کنا نعمل من سوء من خو من خو څه بد اعمال نه کړی د دین مراد یو قول لم پسرینو داره مونږ بد عمل نه کړی یعنی مونږ شرک نه کړی او دا غینه تعبیر شوی او په په سوره انعام کې دا غینه تعبیر شوی والله ربنا ما كنا مشرکین ما كنا نعمل من سوء څه معنی ده والله ربنا ما كنا مشرکین من خو څه شرک او کبر نه کړی خدا په جواب د کم دا کی وای مخ کی ویل شول کنه الله تعالی به د قیامت پر ورځ باندې پښتنه وکي و یقول اين شرکای الذين كنتم تشاقون فيهم نو دی وای ما كنا نعمل من سوء الله والله ربنا ما كنا مشرکین من خو څه شرک او کبر نه کړی دا خو مونږ د پاکستان حفاظت کو مونږ خو شرک کو برنه کړ دویم قول علماء داره چې ما كنا نعمل من سوء د دې معنی داره چې شرک کول دا بد عمل نه دی مونږ شرک نه کړی بلکې دا خو مونږ احترام د بزرګانو کوو شرک خو دی یقیني شرک دی خو لیکن دی وته شرک نه وای بلکې دی وته احترام د بزرګانو وای دا خو چې احترام د بزرګانو ونه کی او دغه سره باباګانو دا خو مونږ د دې لپاره کوو چې هغه نیکان بندګان د الله تعالی مونږ دا کار کوو بلا ولې نه یقیني خو هغه خو شرکو بلا ولې نه تاسو مشرکان وای ان الله علیم بما کنتم تعملون الله تعالی پوهه په کارونه باندې چې دی کوي چې تاسو یې کوئ کم کارونه چې تاسو کوئ الله تعالی وایي زه په هغې باندې پوه یم زره ته یم الله تعالی ورته وایي چې زره ته یم چې هغه شرک تاسو چې هغه څه کوو هغه بېدیني کوله نن سبا بعینه دغه دغه حال له پوجان پولیس او ایسای بس دغه خبره کوي سړیا مونږ خو د امریکې سره او د یهودو نصاراو سره مونږ د دوستانه نه وکړي مونږ خو د هغې دشمنانو نن سبا دا وایي دا ښکاره خبره کوي وایي هغه زمونږ دشمنان دي خو لیکن مونږ د ملک د بچکولو دپاره دا کوو ځان ته داسې نه و چې مونږ کاپیران یا مونږ مشرکان یو مونږ مرتد شوي یو مونږ خو د ملک حفاظت کوو دا خو د مسلمانانو ملک مونږ حفاظت کوو بلا ولی نه کفر او شرک هم ارتداد هم کاو ان الله یقین الله تعالی پوی په امانی تاسو کوي پدخلوا ابواب جهنم بس الله تعالی بو توی چې نور خبرې ډېرې پرېږدی ته شرک مې نه دی کړی بس الله بو توی چې کړی دی نو بس ورننه وځي دروازو د جهنم ته او دروازې څو دي لها سب سبعه ابواب مخکې وین شوی هغه ته درکات ویل کی و و درجه دی پای کی خالدین پی همیشه وی پای کی پر بیا سم سول متکبرین نو ډیر ناکاره دی د ورتلو المتکبرین دا هغه کسانو چې ځان لوی غنی د الله تعالی د احکاماتونو د الله تعالی د دین ځانو چت غنی المتکبرین وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم وسه د مخکی مقابل مخکې د مشرکانو د بيدینو نه تپوس وشي چې الله تعالی سره لېږلي دي و اساطیر الاولین دي نو بس د یاره پر قرآن کې وایي څه قصې میسې پکې شته دی او یاره دا پکې هم دي خبرې وایي چې مونځ کوئ روژې نه سئ او نور پکې پرېږدي ښه اوس د متقیانو نه تپوس وکړه چې الله تعالی سره لېږلي دي که نه دي رالېږلي و وقیل للذین او ویل شي هغه چاته چې ځان یې ساتلی د شرک او د کفر او د بېدینۍ نه ماذا انزل ربکم څه شی نازل کړی دی رب ستاسو قالو هغه به وایي خیر الله تعالی نازل کړی دی خیر قرآن کریم خیر خیر دی هو خیر مما یجمعون دا قرآن کریم خیر دی یؤت الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت وقد اوتی خیرا کثیرا دا ډیر خیر دی لوی للذین احسنوا دا کسانو لپاره چې هغه احسنو توحید د الله تعالی منلی دی احسنو دې دې کې مراد تی سره مخکې د غیر عقیده خلاف خبر روانه ده کنه احسنو چې د قران په واره کې صحیح عقیده ساتلې ده چې دا د قانون کتاب دی احسنو نیک اعمال کړی دي ان تعبد الله کانک تراه په علم تکون تراه په انه یراک دغه عقیده ساتلې ده للذین دا چر پر احسنون چې توحید الله تعالی منلې نیک اعمال کړی دی خیسته په هذه دنیا په دې دنیا کې حسنه د غیر پر خیسته حالت دی خیسته ژوند دی د غیر پر نو حسنه نو مراد په دې کې مبصرین لیکلی الله تعالی به سره دشمنانو په خلاف باندې امداد کوي فتح بول الله تعالی ور کوي د غیرت او دغه سره حیا او د عفت ژوندۍ وو تور کی ولدار الاخرته او خامخا کور وروستنی خیرون دا غوره دی ولا نعم دار المتقین او ډیر خدای کور د متقیانو هغه اوس د کور د متقیانو سره جنات عدن چې هغه جنتونه د همیشواري دي ادخلونها داخليږي به د متقیان هغې ته تجري من تحت الانهار چې بهیږي لاندې د هغې نه ولې لهم فیها ما یشاءونه د دې لپاره به یې په دغه جنت کې څه چې غواړي چې څه غواړي نو بس هغه به ورته میلاویږي چې څه غواړي بس هغه ورته میلاویږي کذالک یجزی الله المتقین دا شان بدلور کې الله تعالی المتقین متقینو پرهیزګارانو ته المتقین چې ځان یې ساتلی د طاغوتی نظام نه او المتقین یې کړی د الله تعالی نه د الله تعالی نظام یې منلی نو بس دغه متقین او پرهیزګاران دي د قرآن خبره شروع ده نو قرآن چیرې در قانون کتاب دی الذین تتوفاهم الملائکه مخکې ذکر شوی حال د ځنکدن د باطل پرستو د باطل پرستو د ځنکدن حال ذکر شوی فالقوا السلام ظالمی انفسهم وس الله تعالی د هغې په مقابل کې بشارت ذکر کوي د پنځو حالتونو د موحدینو د هغې د موحدینو د ځنکدن حال الله تعالی بیانوي مخکې د باطل پرستو د ظالمانو الذین دا هغه کسان دي هم الذین دا الذين دا خبر در پر دوم تر منځو په هم هم الذين دا کسانی ته تتوفاهم الملائکه چې ساخلی دینه ملائکه تو یبینه په داسې حال کې چې دیو به پاک وي د شرک نه طیبین پاک به وي د شرک نه طیبین دا طیبین خلق دی دا پاک دی عقیده پاکه ده دا سه اعمال د دیو پاکو نو ثابت یخلی ملائک په داسې حال کې طیبین چې دیو پاک وي د شرک نه عقیده برابر وي یقولون ملائک په دې توي سلام علیکم سلامونه دی پتا اسمانه ادخل الجنه داخل شي جنت ته ورننه او جنت ته ما کنتم تعملون په سبب د عملونو تاسو باندې سلام علیکم دا بشارت دی یعنی سلامتی را پتا سبحانه د هر قسم عذاب نر مصیبت نه بچي ادخل الجنه جنت ته ورشي ور داخل شي جنت ته یو قول مبصرین داره چې دا خطاب دی دغه روحونو ته کله چې د موحدینو مؤمنانو مسلمانانو نه ملائک روح اخلي نو دا غي روح ته وای چې جنت ته لاړ شي او یا دا خطاب د مؤمنانو ته په قیامت کې نو په قیامت کې وته ملائک کوئی چې زوی زوی لاړ شي جنت ته او تاسو د هر قسم مصیبت او د تکالیف نه بچ شئ د جنت ته ولې لاړ شئ بما کنتم تعملون سبب ظاهری د جنت د تلو ستاسو نه کمالو اعمالم کړیو سبب ظاهری مې وای صحیح ده هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکه او یاتی امر ربک کذالک فعل الذين من قبلهم په دې کې تخفیف د دنیا ذکر کوي الله تعالی منکرین ته چا چې د الله تعالی د دین نه انکار کړی دا غي حال را شو ګور چې هغه هغه سره الله تعالی سره کړی الله تعالی په عذابونو راوستین هل ينظرون انتظار نه کوي دیو الا ان تاتيهم الملائکه مگر شراش را بشي ته ملائک د مرګ الملائکه ملائکه الموت ته مراد دي لقبض ارواحهم د دیو د روحونو د قبض کولو د پاره او یاتی امر ربک او یا راشی حکم درفستا دې کې امر ربک نه مراد عذاب دی یا به الله تعالی په دنیا کې بدی باندې عذاب راولي کذالک فعل الذین من قبلهم دې د باندې وزن پوهه کوي سمانه ده کذالک فعل الذین من قبلهم الله تعالی وی چا چې د الله تعالی دا دین نه لري منلې نو هغه د انتظار وکي یا به خو ته الله تعالی په دې دنیا کې ملائک راولي نو ردیو نه وسا واخلي او صاحب دې څنګه اخلي مخکې دا غي وضاحت شوی دویم دار چې او یات یا امر ربک یا به ته الله تعالی عذاب په دنیا کې راشي نو دنیا کې به په عذاب باندې تو ورباد شي نو کذالک فعل الذین من قبلهم څنګه لګی در مخکې سره امام قرطبی رحمت الله علیه لیکلی دی کذالک فعل الذین من قبلهم یعنی مثل هذا التکذیب والاستهزاء فعل من کان قبلهم بالرسل فاهلكوا دا الفاظ چې سره ویل شي نو آیات به ولګي کذالک فعل الذین من قبلهم یعنی مثل هذا التکذیب د دې تکذیب په شان ده کې مثل هذا التکذیب والاستهزاء فعل من کان قبلهم دا کار هغه چا هم کړی چې د دیونه مخکې یو بر رسول د الله تعالی ر پیغمبرانو تکذیب کړی او استهزاء پسې کړی و په اهلکو نو هغه هم هلاک کړل شي هغه هلاک کړل شي مثل هذا التکذیب والاستهزاء فعل من کان قبلهم بالرسل په اهلکو هغه تبا شي نو دیو دا کار کینو الله تعالی هغه می تبا کړی دی نو زه خو قال لایم نو هغه می توکل په استهزاء او په تکذیب باندې نو دیو بم توکل شي التفسیر الوسیط لیکلی دی کفار الامم الماضیه من قبلهم سمانه ده کفار الامم الماضیه د مخکینو کافرانو چې کوم تیر شوی دین او اغیم د الله تعالی د دین خلاف کړو د الله تعالی د پیغمبرانو خلاف یې کړو نو هغه الله تعالی د دوه کارونو سره کړو یا په دنیا کې هغه ته الله تعالی ملائک د مر راولېګل را نو د هغې نه روح واخیسته او یا دا چې الله تعالی ته په دنیا کې عذاب ورک د هغې سره هم الله تعالی دا کار کړی کذالک فعل الذین من قبلهم اوس پر معنا ودا سکوي کذالک فعل الذین دغه سکار کړو یعنی استهزاء او تکذیب کړو د انبیای علیه صلوات و سلام او د الله تعالی دین من قبلهم آ کسانو چې دیونه مخکې تیر شوی نو هغه هلاک شوی نو که تاسو خلاف وکړئ تاسو هم هلاک شئ تباه به شئ وما ظلمهم الله او ظلم نه کړی الله تعالی دی سره ولیکن کانو انفسهم یظلمون او وما ظلم لیکن دیو په خپل ځانونو باندې ظلم وکړه په خپل ځان تباک وې دا چا په خپل نو کته په سر غړه په خپل لري په ځان باندې دا وکړه تباش ولې بده یک فاصابهم سیئات ما عملون ورسل دیو تناکار سزاګانی دې کې سیئات نو مراد چر د بد اعمال ونه وای معنی بیا نه برابرۍ فاصابهم ورسل دیو تا سیئات ناکار سزاګانی ما عملو د هغه عملونه چې دیو کړیو و حق بهم ما کانو بیا استاذیون او راګیر کړل دیو لرا غذاب چې دیو پس استهزاء او ټوکی کولی مخکې بار بار ذکر شوی دی کنه کافرانو به د انبیاء علیه صلوات والسلام نه دغه غوښته عذاب به غوښته موږ باندې عذاب راوله نو الله تعالی وی چې دیو په کم عذاب پس استهزاء کوله پیشاړې کولی مسخره کولی الله تعالی به تا عذاب راوستو دیو په غیوانی تباشون